او ګرځولې دا مونږ شپه جامه د پټې دو جامې او کاږې شپې خوب کوي وجعلنا النهار معاشا او ګرځولې دا مونږ ورځ وخت د ګټلو د روزي معاشا د روزي د ګټلو وخت مالکان بنی وسبن لری منه د الله سره خطابن د خبر کولو خبرې به نشي کوله یوم یقوم الروح باغ ورځ چې ودریږي روح او الملائکه تو ملائکه صفن صفنا صفنا ملائکه جبرئیل امین علی السلام دا ودریږي صف صف چې پرانیزي روح د مؤمنانو په اسانو پرانستلو یعنی روح اخلي د مؤمنانو نه په اسانتیا او کافرانو نه اخلي په سختیا والسابحات سبحا او قسم دې پاغه ملائکو چې لامبو وهي لامبو وخل هل اتاک حدیث موسی یقینا راغله دیتا ته خبر د موسی علی السلام هل معنا یقینا دلتا ایا راغله یا معنا کوي استفهام پختنه ایا راغله دیتا ته خبر د موسی علی السلام معنا یقینا راغله دیتا ته خبر د موسی علی السلام هغه چا چې سرکشي کړی دا وا اخر الحیات الدنیا او غره کړی دا ژوند دنیوي فإن الجحیم هی المأوا نو یقینا جهنم دا ځای دې د ورتلو دغه د دې خلکو ورتلو ځای دې ماوا وا اما من او هغه څوک چې خاف یریدل یری کړي و یریدلو مقام ربه او درېدلو د رب خپل نه پیشې د رب خپل نه چې الله ته ز پیش کېګم ونه النفس او مان کړ دې ځان خپل ان الهوا د واهشنا چې سې زړه وخت هغه نه دا کړې چې الله غوښتنې مطابق کار کړ دې فإن الجنة هي المأوى نو یقینا جنت دا ځای دی ورتلو بیاغه وما يدريك او سوسی ستاله پوی درکړه دا لعله چې شاید چې دا دا معذور سره یزکا چې دیو پاک شي خاص واقع ته اشاره ده او دې کې داغه د نبی پاک سلام باز خلق سپکاوي کوي خدا نو نبی علیہ الصلات والسلام داغه وی ملمانه ناز دي کوپار او ته مسلې پښتنه کې ته خو ما سره هر وخت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ او دا مشران نازي دي سره خبرې کوم ته خبر را سره مکو نو په دغه وجه باندې الله رب کریم خبردارې وک نبی علی السلام د چې دا ګوره د دل حاضر کدا ډیر کافران ډیر څومره چي دي او د یو ته نشه رسیدي نو بیا به نبی پاک علی السلام چې کله عبد الله ابن مکتوم راتلو نو نبی علیہ السلام ځای ورته ورکاو چا وته خو تا نه ویني وی الله زو دې باره کې خبر خبردار کړي ما مزه تنبیه ما ترا کړي دي وما یدریک لعله یزکا او سسی تعالی کوی کړل چې دا کې دی شي دغه سړې بزان پاک کی او یذکرو یا به نصیحت واخلی وطن پا هو ذکر نو نفع باور کړي دته نصيحت ستا اما من استغنا اغه سوق چې بے پروا کړي دې ځان خپل دین نه فانت له تصدا نو تاغه ته ور مخ کې کیږي هغه ته توجه کې وما عليك او نشتا پتا باندې هیڅ ګنا الله یزکا چې دې ځان پاک نه کیاغا ته دا غنه غفلت کې توجه نه ورکې کلا دا سینه د پکار انها یقینا تذکرہ دا نصیحت دی فمن شاء نو د چا چې خوښ شي ذکره یاد دې کړی دا نصیحت فمن شاء ذکره نو د چا چې خوښ شي دا دې یاد کړی دا نصيحت په صحف لیکل شوی په پانو مکرمت عزت والو کې مرفوعات پورته کړی شوی دی مطهرات پاکي ساتلی شوی دی به ايدي پلاسونو من ای شیء خلقه د سسیز نه پیدا کړی دی دی من نطفه د نطفه نه دی وبو ساس کینا خلقه پیدا کړی دی دی فقدره نو اندازې کړی دا دغه اندامونو ثم السبیل بیا لاری ورتا یسره آسان کړی دا دنیا ته دراتلو کلا دا څنګه دا یقیني دا لما یقضی چې نه دې پورا کړي دو ما امره حکم دې الله تعالی لرا دې سړی نه دې پورا کړي دې الله حکم فلینظر الانسان نو او دې ګوري انسان لا طعامه وجوه بعضی مخونه به یوم اذن په دغه ورځ کې مسترتن رڼا کون کې به خوشاله به ضاحکتن خندا به کوي مستبشرتن خوشاله به وي رڼا کون کې به خان دی به خوشاله به وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ او هر کله چې د لسو میاشتو بلار دی اوخي آزاد پرې خودلی شي څوک به پښتنه نه کوي فقط لس میاشتې بلار دی اوخه اوخي دا به آزاد پرې خودلی شي څوک به تپوس نه کوي وَإِذَا الْوُحُوشُ او هر کله چې زنګلی زناور خو شرد را جمع کړي شي آباد وسره وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ او هر کله چې دریابونه ډک کړي شي وایذن نفوس زوجت او هر کله چې ارواح د بدنونو سره یو ځای کړي شي وایذن نفوس زوجت او هر کله چې ارواح د بدنونو سره یو ځای کړي شي و اذا الموعوده سئلت او هر کله چې د ژوندۍ خخې کړي شي جنګه په بار کې پښتنه وکړي شي به اي ذنب قتلت چې پس ګنا باندې قتل کړي شي دي په کوم ګنا دا جنګه وجلي شي ژوندۍ خخول شي و اذا الصحف نشرت او هر کله چې عمل نامه را خوري کړي شي پرانیستي شي و اذا السماء كشطت او هر کله چې د اسمان نه پوسټه کې وستلې شي کوشتت انا وګرځولې شي وای د سما او کوشتت او هر کله چې د اسمان نه پوسټه کې وستلې شي معنا وګرځولې شي راو وګرځولې شي الله رب کریم وای و اذا الجحیم سعرت او هر کله چې جهنم تیز کړي شي گرم کړي شي و اذا الجنت ازلفت او هر کله چې جنت را نږدې کړي شي علمت نفس ما احضرت وای بشي هر نفس باغ عمل باندې چې د کړي دی حاضر کړي وي دتا ما کرت پوی بشي هر نفس ما احضر تاغمل باندې چې د حاضر کړی وی فلا دا څنګه دا څنګه چې مخلوق ګمان دی او قسم او قسم کوم ز قسم خرم الله وی بالخنس پسترو پټی دن کو باندې چې را پریوزی پټیږي الجوار چې روان دي اخ الکنس چې اخکار کیږي د شپې روان دی ورځ اخکاری نه پټوي او شپې اخکار شي خاوند دې قوت یعنی قوت والا دې عند ذل عرش مکین پنیز دې خاوند دې عرش مرتبه والا دې عند ذل عرش مکین پنیز دې خاوند دې عرش ان الله سره مرتبه والا دې مکین مطاعن خبره منلید کیږي منل شوی دی ثم امین حالتا امانت دار دے حالتا امانت دار دے وما صاحبکم بمجنون او نه دې تاسو ملګری نبی پاک علی سلام لیونه ولقد رآه او یقینا لذل دې اغلرنی جبرئیل امین علی السلام هر کله چې اسمان او چوي ویلی شي و اذل کواکب انتصرت او هر کله چې ستوري او دوړيږي والزول شي و اذل بحار فجرت او هر کله چې دریاګونه او به ولي شي روان کړي شي و اذل قبور بعثرت او هر کله چې قبرونو والا به راوچت کړي شي پورته بکړي شي علیمت نفس پویا بشی هر نفس ما قدمت پاغ عمل چې مخکې لګلې دي وا اخرت او رستي پر خودلې دي یا ایها الانسان اے انسان ما غرک سسیز دوکا در کړه د تا تا سشي دوکا کړلې تا بربک الکریم پرد استا چې عزت والا دی هغه وقتل ان الله رکبک نو ته جوړ کړي برابر کړي په کوم شکل چې الله وقتا هغه ته جوړ کړي کلا اس کلا داسې نه د پکار دا نه نه دا داسې څنګه چې خلکو ګمان دی بل تو کذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ د ورځ د جزا قیامت نه منئ و ان علیکم او یقینا پتاسو باندې لنفس بل نفس لرا شیئا هیڅ شی والامر او ټول اختیار یوم اذن په دغه ورځ کې لله خاص الله تعالی دې اختیار په دې ورځ کې خاص الله تعالی دې